الرحمن الرحیم د مکه مکرمه یو څو سرداران سره کېناستل جرګه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې خپلو کې وایي چې دا پیغمبر د ده تاریخ تاسو وګورئ نو ده چرته نه دروغ ویلی دی نه چرته چا سره دوکه کړې ده نه چرته بې ځایه خبره کړې ده مخکې نه به ورته موږ صادق او امین وي نن چې دی راغی او دی وایي زه د الله پیغمبر یم نو موږ به زه ته څنګه ووایو چې ته دروغجن یې ده خو چرته په ټول عمر کې دروغجن نه دی ویلی خو داسې چلو کې لږ معلومات به د دې پویو خلکو نه وکړو په دې مسلو باندې دا یهود ډیر خپويږي نو دوی یو وفد تیار کو وفد وی تاسو لاړ شو د مدینه د يهودو نه پښتنه وکي چې د سیمن کې یو سړی پیدا شوی دا او دا خبرې کوي چې دا وفد لاړ يهودو له او دا حالات یې ورته بیان کړه نو هغوی وایي چې داسې معلومیږي چې دا د الله پیغمبر دی دوی ورته وایي دا وفد چې نه موږ ته یو څو خبرې وکړي چې د دې خبرو تپوس د ده نه وکړو چې امتحان یې وکړو چې واقعي دا پیغمبر دی که نه دی وایي ښه وایي د درې خبرو تپوس دی وکړي که د درې واړو یې جواب درکړو نو دغه کې یقین وکړي چې دا پیغمبر نه دی او که د درې واړو یې جواب درنکړو نو بیا هم یقین وکړي چې پیغمبر نه دی او که د دوه جواب درکو د یوې جواب در نه کنو یقینو کې چې دا دغه دی پیغمبر دی ځکه دا یو خبره دسه ده چې په ټولو کتابونو کې دي چې د دې خبره باندې د الله نه بغیر بل څوک هغه نه پويږي یوې ته دا سوال کړو هغه نوجوانان چې د خپل علاقې نه او تختیدل او په غره کې دیرو دا غوی یو عجیبه کیسه دا غره راته وایا نو سورت یوسف راغی هغه نو نه نه سوره کهف سوره کهف کې چې دی نو دغه راغی چې هغه د اصحاب کهف بیان شو دویم ته دا سوال کوي هغه سړی څوک چې یو اسلامی حاکم او د مشرق نه تر د مغربه پورې او د شماله پورې هغه په ټوله دنیا حکومت کړی دی نو هغه هم دقه د سورت کهف هغه اخري دغه راغلل چې یسألونک عن ذل قرنین د ذوالقرنین بیان وشو دا دوی وته بیان کړه دریم سوال دا کوي دا روح نه دی روح چې دا بدن په ژوندې دی تاسو نه وایه روح تی وته بس بیا مړی سا پکې راله او ساتې وته دا روح چې دی د دې حقیقت څه دی نو الله وی ورته وایي چې دا روح دا د الله د حکمونو یو حکم دی چې الله وته وی دن نشه په دې بدن نو دن نشه او چې وی روزته روزته نور د دې په حقیقت باندې یو الله پویږي بل څوک دی نه پویږي ګوره دا دوه جواب ورکاو دا یو جواب ورنک اغرال پیغام قوم ته وی قوم بیا د پیغمبر علی السلام نه د دې مسلې تپوسو کو امرسم د دوه جواب ورکړه دی وی ورنک یس و یسالونک او دا خلق سوال کوي ستانه عن الروح په بار د روح کې چې دا روح چې دا مونږ وته سا وایو د دې حقیقت څه شی دی قل الروح ورته وایه چې دا روح چې دی سا چې ده من امر ربی دا د حکم د رب زمانه دی زما د رب چې حکم وشي سا په بدن کې نه نوځي او زما د رب چې حکم وشي نو دا سا د بدن نه وځي قل الروح ورته ووایه چې سا چې ده من امر ربي دا د حکم د رب زمانه ده نو بیا سوال وشو چې نه کنه نو ځان خو په پویول پکار دی ویا لکه ته د دنیا پارس باندې خبرې دا یو شی پاتې دی دوی به وی کنه نه کنه نو ځان خو په پویولو په کار دی کنه نو وی خنو ته د دنیا په اړه خبره پوی دا یو پاتې ده دغه هډېری خبرې دي چې پاغي موږ نه پویګو وما اوتیتم او نه دې درکړې شوی تاسو ته تا وما اوتیتم نه دې درکړې شوی تاسو ته من العلم د علم نه الا قلیلا مگر لګو مخلوق ته چې الله کم علم ورکړی دی د خالق د علم په مقابله کې بیا اندازې لږ دی بیا اندازې وایي دقسې لږ دی لکه دا غټ دریاب نه دی د کراچۍ چې چنچڼه ورشي مرغۍ او په مخوکه کې تی اوبه راوالي د دغه لږو اوبو نسبت دی غونډ دغه ته څه دی دریاب ته دقسې د دې ټول مخلوق علم الله د علم ته دا نسبت دی نو نه دې درکړی شوی تاسو ته د علم نه قلیلا لږ بیا الله خپل پیغمبر علی السلام باندې خپل احسانات بیانوي وی خوګه پیغمبر ځان ته وګوره چې څومره عظیم علم مې درکړی دی لوی قرآن مې دله درکړی دی بالذي هغه کتاب او حین الیکا چې مونږه وحی کړی د تا ته دا یو عظیم د الله نعمت دی چې الله تعالی خپل پیغمبر علی السلام باندې هم کړی دی او داغه په امت هم کړی دی چې دا قران مجید را لېګل دی کني ورنه الله دسم کوي چې الله پاک به زمونږ او تاسو د سینونم قران ير کی او دا دغه د قران بوچتم کی د قیامت یو دا نخه ده چې قیامت را نږدې شي چې قرآن په دنیا کې موجودی کنه ګورې قیامت به نه راځي قیامت چې راځي داسې به راځي چې خلک به ماسوتن وده شي ډیر نه اهل خلک وي د قرآن به سره عزت نی بلکل تلاوت هر څه به پاتي چې سار را پاسي دا کاغذونه به اسې کاغذونه دا لیکي میکي به پکې دغی نه وي الله به دا خپل کتاب دا پاک عزتمن کتاب ځان ته والي کم په دغه خلکو کې چې کم حافظانی هغوی ته به سار چې راپاسي ټکې به یاد نی بس بیا به قیامت راځي نو ولا ولا ان شئنا کچر زمن خوخو شي لنذهبن نو خامخا من بيوسو بالذي هغه کتاب او حين الیک چې منګه وحی کړی د تا ته سم نو بیا به سکونه مو می چې دا دل بیا وروړي ثم لا تجد لك بیا به تو نه مو می د خپل ځان د پاره به په دې قران علینا په منګه وکیلا یو زموار الا رحمتا مگر دا یو رحمت من ربک د طرف درفستانه دا د الله د طرف نه یو رحمت دی چې د خپل رحمت د وجې نه الله مونږ ته دا قرآن مجید ایثار کړی دی حال دا دی چې د قرآن څومره قدر دی مونږ یې نه کوو او بیا هم الله مونږ ته ایثار کړی دا د هغه فضل دی ان فضله یقینا فضل د الله کان علیکا دی پتا کبیره غټو وی قرآن مجید د الله لوی نعمت دی لوی احسان دی ولی داسې قرآن که دا ټوله دنیا را جمع شي په فصاحت کې په بلاغت کې او په خکلیوالي کې دسې قرآن جوړ کی نو لا یاتون دی براتللو نکی بی مثله په مثل لده ولو کان بعضهم اگر کشی بعض ددوی لبعضن د بار د بعضو مزهیرا مددگار ولقد صرفنا یقینا منګه بار بار بیان کړی دی للناس د پاره د خلکو فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر مثال نه مراد د مثال نه دلته دی احکام کم احکام چې د هغې کول او نه کول پکاري ورې قرآن مجید داسې نه دی چې بس یو ځل ووې هلکه مې درته مې ووې کله نه کله استاذ په غوسه شي وی یو ځل مې درته ووې بیا مو مه په عذابوې که پوه شئ پوه شئ او که نه پوهېږې خپل کار کوې نه نه نه بار بار بار بار تاسو ګوره یو یو مسله بار بار بیانېږي نو مونږه بار بار بیان کړی دی خلکو ته په دې قرآن مجید کې من کل مسلین د هر قسم مثال نه یعنی هر قسم احکام لیکن خلک څه کوي خلک یوم نه مني خو یو منی چې نه منم بس په دا نه منم باندې اتفاق دی لا نسلم نه منم فابا اکثر الناس نو انکار کړی دی زیاتو خلکو ټولو خلکو د قرآن د منلو نه انکار کړی دی که منی نو دا منی الا کفورا مگر ناشکریه په دا ناشکرۍ باندې سره ټول متفق دي کافرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعضې فرمایشي معجزې وغوښتې وایي که ته دا خوښه خوښه ګڼې چې موږ په تا ایمان راوړو نو په دې مکه کې راله چینې روانې که چینې اوبه چې دا علاقه زمونږ آباد شي دا غرونه زمونږ نه لږ په شا که دی خوا ګورئ چې دا لکه لګه کولو شي دا صفا مروه را لسرکه چې بار تجارتونو تم بیا ضرورت نی داسې قصی نکر را لرا ژوندې که نو الله وی وقالو دوی وی چې لن نؤمن لکه هیڅ کله به مونږ یقین نکو پتا حتی تفجر لنا تر دې پورې چې ته روانې کې زمونږ د پاره من الارض د ځمکې د مکې نه ینبوعا چینی ینبوعا چینه یا دا او تکون لک جنت یا شستا د پاره باغ من نخیل د کجورو و عنب د انګورو که نور څه نشي کولی نو دونه خو وکړه که نه نو د پیغمبرۍ عهده دا خو ډیره لوی عہده ده نو پکار دا ده چې دونه لوی عہده ده پکارو چې ستا باغونه وي د کجورو د انګورو د یو شی بل شی چې په خپل هم دې خوړې او په منګه دې خوړې نو اسالک خدای په خیر کې مسله خو د خوراک نه ده کنه مسله خو د ځان پویولو ده او د عمل کولو ده چې خوراکونه ډیری ګورې بیا پویدل نیخه په مدرسو کې چې کوم طالبانو خوراکونه ډيري ګوري تاسو تجربه او کې هغه علم ني هغه سر بس کلو وشربو ملمانم راضي او بل سم راضي علم شي کوي هغه خلک کوي چې دا غوي خوراکم ني او دا غوي د سکاک د رقم نه لګي قران مجید چې اول 15 آیاتونه نازل شوی دی چرته نازل شوی دی چرته په بنگله کې نازل شوی دی تاسو چې لاړ شئ هغه ته داسې هیبتناک ځای دی شاړ پاړ بیزوګان پکې وي هلته نازل شوی دی نو او تکون لکا یا شستا د پار جنتون باغ من نخیلنا د کجورو و عنبنا د انګورو فتفجر الانهار او تر روان کې نهرونه خلالها پس داغه تفجیرا پر روانې دو سره لګ غوسه شو دوی داو کا او داو کا او داو کا او کنه کې نو خوشکی پیراله زه اسمان را باندې راو غورځوه ته وی چې دا عذاب به د باندې راشي دا به د باندې راشي منډه غ اسمان را باندې دغه کا او تسقط السماء یا ترو غرزو اسمان په منګه کما زعمت علینا لکه څنګه چې ته ګمان کې چې که ایمان امرا نوړ الله به د باندې د اسمان رو غرزي کسفن ټوټه کسفن ټوټه ټوټه او تأتی بالله یا ترا ولی مونږ ته الله والملائکت ملائکی قبیلا مخامخ الله را ترا مخامخ شي ملائکی را ترا مخامخ شي چې یا خلکو دا چوده دا د الله پیغمبر دی وی منی او د کېږي مکنه خدای په خیر کا خ او یک ما وی ار سړی د خپل سوچ خبرې کوي ښا دیندار د دین خبرې کوي د دین شوقیان د دین کوي دنیادار د دنیا خبرې کوي د دې چون کې ټول تعلق د دنیا سره دی باغ دی وی او د کجورو باغ دی وی او د انګورو نه یاله کانو چې د چا باغونه یغه بیا د دین کارونه کوي یا دا او یکون لک بیت یا شي ستا دپاره یو کور من زخرف د سونې پکارو چې الله تعالی د سونې یو کور جوړ کړي او خلق وته دغه چې واقعي دا پیغمبر دی او ترقا فی السماء یا توخیجی اسمان ته درته ګورو چې اسمان ته وخیږي او بیا راشي او زمونږ د هر سردار په نامه باندې خط راوړي د الله د طرف نه ولن نؤمن لرقیک او مونږ به یقین نکو په خطل استا حتا تنزل علینا تر دې پورې چې ته نازل کې مونږ ته کتابن کتاب نقرأه چې مونږ پړاو وغه د هر سردار په نامه باندې یو کتاب راشي یو خط او هغه پړاوي دا وکا دا وکا دا وکا قران مجید کې د دې مختلف جوابونه راغلي دي دلته مختصر جواب راغی قل تو وتوایا سبحان ربي پاکي ويم خپل رب لا الک زما رب درس کولی شي ښا په مکه کې چې نیم روانول شي غرونه هم په شا کولی شي او دغه رنګي صفا مروه سره کولی مشي ارس کولی شي پاکي ویم رب زماله خو تاسو ما نه د دې تپوس کوي نو یا خدایم په خیر کې نو زه خو پیغمبر هم کنه نو د پیغمبر خدا کار نه دی چې خلکو له وچینی رو باسي خلکو له به صفا مروه سره کوي او خلکو له به مړي را ژوندي کوي هل کنتو نه یم زه الا بشرا مگر زه خو انسان یم او رسول پیغمبر او د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 کی د پوی سره رب د قران او د حدیث او د پیغمبر اتباع زمونږ نصیب وګرځي اخلاص او للهیت را ترا کی رب د قران او د حدیث خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ بچو ته ورکې قرانو ته ورکې په ورځ د قیامت امر به د دې عظیم خیر نه مونږ ته محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي دا کېناستل ربه د زمونږ او ستا د دوی لپاره ذریعه د سعادت د آخرت او د دنیا وګرځوي خدای د دوی په عمرونو کې برکت واچوي خدای د دوی په حلال کاروبار کې خیر او برکت ورته ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زموږ نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه رب د تدوی حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکي رب ته وته شفا کامله ورکي خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي خان ولیم بیمار دی هغوی ته دعاګانې وکړي نور ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي خاص کر کورونو کې د چا بیماران دي ماشومان بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د چا بچي دي چا خپلوان بار دي نو نوکرو له یا بل سره تللی دی هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پکې کامیاب خپل وطن ته راولي وصلی الله تعالی علیه